اولنې ناکار هو یو قباحت ذکر شو چې دای بشیر کولو نو په آیات سلور شپږم کې ویل شول تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم راشي د توحید کلمه خو ظاهرا تاسو په خله باندې وایي چې په مقصد ځان پوي کو اوس په دې آیات مبارکه کې د دې يهوديانو دویم قباحت ذکر کیږي د دې اهل کتاب او يهود او نصارا او دویم قباحت دا دی چې د خپل باطل دین نسبت ابراهيم عليه الصلاه والسلام لکولو شرک او کفر شروع کړیو او دوی مون په دین ابراهيمي باندې یو او ابراهيم عليه الصلاه والسلام نعوذ بالله يهودي او نصرانيو نو په سلور آیاتونو کې په الله رب العالمین رد کړي په دې آیات مبارکه کې رد ده چې اعتدال يهوديت او نصرانيت دا خود تورات او د انجیل د نزول نفس جوړ شوی دي او ابراهيم عليه السلام خود دینه مخکې تیر شوی او ابراهيم عليه الصلاه والسلام پکلک او پوخ موحدو نو څنګه تاسو وايي چې غزمون په دینو يهود او نصارا په شرک مبتلا او لکه رستو سوره توبه کې براشي وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يهوديان وعزير عليه الصلاة والسلام لدى الله زوي نعوذ بالله وما كان من المشركين او نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام د مشرکانو نه دې کې اشاره د يهودو نصارا ولا چې تاسو هم مشرکان یې ابراهيم عليه الصلاه والسلام هم مشرک نه او په اشاره سره ورل مشرکان زکه وي چې دا د عربی مسلمه قاعده ده چې کنایه ابلغ من الصریح الکنایه ابلغ من الصریح په اشارات او کنایاتو کې چې چاله خبرو کې نو د عقل مند خلکو د پاره دا د صریحي خبرې نه ډېر بلاغت والی چې يهوديان او نصارا او تاسو مشرکان ابراهيم عليه السلام هم مشرک نو او په دې آیات مبارکه کې اشاره ده دیلا چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نسبت کې ابراهیم علیه السلام لکېږي نو دا د اتباع او د تابعدارۍ د وجنه نه چې د الله پیغمبر داغه پس روان دی د نسب د وجنه نه نه مؤمنان د دې ډېر حقدار دي چې ځان لدا وایي چې موږ په دین ابراهیمی یو او زموږ دا ملت ابراهیمی دی د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام تذکرہ او ذکر بار بار ذکر کیږي چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هر چا دا دا وکول چې غزما مشر دی مسلم شخصیتو الله ډېر فضایل ورکړي او الله رب العالمین خپل اخیرنی پیغمبر له د نورو انبیا او د دین د مکمل روانې دو حکم او حکم او امر نه کړي لکه څنګه امر او حکم چې د ابراهیم علیه السلام د ملت کړي په سوره نحل کې وایي ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا وما كان من المشرکین دی الله تاسو غره کړی په دین کې پتا سو باندې ستنګسیا نه ګرځولې څه سختی در باندې نشتا روان شوی د دین د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام پسې چې تاسو نیکو هو سماکم المسلمین الله تاسو له مسلمانانو نوم یې نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام مسلم شخصيت زکه اغه ذکر کیږي بار بار او ډېر فضائل نه ابراهيم عليه الصلاه والسلام راغلي حديث د صحیح مسلم کې راغلي انس رضی الله عنه وایي چې نبی کریم صلی الله عليه وسلم له یو کس راغی او ورله وی یا خیر البریه اے پټول مخلوقات کې افضل او بهتر شخصیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوي ذاک ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا خیر البریه خو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عاجزۍ په تور باندې وایي ورنه مرتبه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پورته ده پرې باندې اجماع د اهل علم را اتفاق د مسلمانانو نه چې مرتبه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټول مخلوقاتو کې اوچته ده او بیا دویمه مرتبه ور پسې د ابراهیم علیه السلام د دریمه د موسی علیه السلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشابهت ور سره په شکل او صورت کې مو حدیث د صحیحینو کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په شپه د معراج باندې اسمان لختلو نو رأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما وكدو لو يضلونكم دا چې گمراه کی تاسو لرا د اسلام نه بس تاسو کافر وګرځي یا په خپل کفر او شرک باندې دا خلق کلک پاتې شي او دا د دې اهل کتابو د يهوديانو په خواله عادت او سوره بقره کې تاسو له ذکر شول ود كثير من اهل الكتاب لو يضلونكم په دې کې اشاره ده دیلا چې بل کس له شرک او کفر خول د شرک او د کفر دعوت ورکول دا په خپل کفر او شرک نه وما يضلون الا انفسهم بل لچ شرک خې بل د کفر خودنه کې نو په خپل په دې سره مشرک او کافر ګرځي نګم را کوي دی مگر خپل ځانونو لا او دین پوهیږي دارنګ د الله د آیاتونو نه کفر کول کوم کتابونه چې دوی لراغلي او تورات او انجیل پاره کې الله د وحدانیت او د توحید آیاتونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت او د پیغمبري ذکر او دغه صفاتو نو هغه دې پټ کړیو پاره کې لفظي او معنوي تحریف کړو دا غینه کفر داو چې د الله وحدانیت نه منلو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت او دا غي او صاف ذکرو دا غینه انکار کولو فقې کې تحریف لفظي او معنوي کولو اے کتاب یانو له کفر کوي تاسو د آیاتونو د الله نه او انتم تشهدون او حال د تاسو گواہی کوي حال د تاسو خبري چې په دای کې وکم نیمچا مليانو کم علم خلق وو یا معمولی غوندې په هوا الله تعالی ور کړی و نو دای په داغي تلبیس کولو حق به په ګډوډولو چې دای لک په خبره باندې پویږي د سنیمچه مولیان دي نو ای باندې به خبره ګول مول کا او کم چې عوام خلق نو داغي نه به حق پټولو نو دا د دې دوه طریقې د خلکو د گمراه کولو